د دین مخکې یوسف علی السلام تاسو ته تا واضح دلیلونه راوړي وو لیکن هغه چې کم تعلیم راوړي وو تاسو داغه په حق لا هم برابر شکمن وای بیا چې کله هغه وفات شو نو تاسو ویل چې اوس به داغه نرستو الله بل رسول هرگز نه را لېږي دغه شان الله هغه ټول خلق په گمراهۍ کې اچوي څوک چې د حد نه اوریدونکي وي او شکیان وي